یهدی من یشاو هدایت کوي چاله چې خوخشي الى صراط مستقیم طرف د لار نیوي ته وکذالک الله ادارنګي جالناکم غرزولی می تاسو امه وسط ون یو ډله بهتره لتكونوا دې لپاره چې شي تاسو شهدا شهدا علی الناس گواهان په خلق باندې ويكون الرسول او شي نبی عليه الصلاه والسلام علیکم په تاسو باندې شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او نو ګرځولې مونږه قبله هغه كنت عليها چې ویت پاغه باندې الا لنعلم مگر دې لپاره چې مونږه ښکارا او سرګن کو مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ چې څوک دې چې هغه تابعداري کوي د نبی عليه السلام ممن دا چانه ينقلبو چې هغه اوړي د دې تابعداري نه علاقبه په خپل پوند باندې وان کانت لکبیرتن اگر کد دا تابیداری لکبیرتن دیر گرانا الا علی الذین مگر ند گرانا پا کسانو مانی حد اللہ چه اللہ ورت توفیق ورکنے دے اللہ ورت ہدایت کرے وما کان اللہ ند اللہ رب العزت لیدوی ایمانکم چه برباد کی ایمانو نستاسو چې تا هغې لره خوښې، فول وجهک نو واړوه مخ خپل لي، شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام، وحیث ما کنتم، کوم ځای کې چې یی تاسو یې مؤمنانو فولو جوهکم نو واړوي مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام وان الذين بشغا کسانو تل کتاب چور کړه شوی د کتاب لا يعلمون خامخا پوهیږي انه الحق کچره راتللو کتا کسانو توتل کتاب چور کړه شوی د کتاب یعنی يهود او نصارا بكل آیتن په هر یو دلیل سرا په هر یو نشانه سرا ما تبعو قبلتک دین روانیږي ستاد قبله پسې وما انت اونیت بتابع روانی دن کې قبلتهم دوی د قبله پسې وما بعضهم او ندی بازی د دوی نه به تابین رواني دن کی قبله تباوین قبله د بازی پسې ولین تبعت اهواهم کچر روان شیت د خواهشات د دوی پسې من بعد ما پس دا نه جا کمن العلم چراغله تعالی د علمنا انک اذل من الظالمین یقینا ته په دغه وخت کې خامخا عبادت زیاتی کوونکو نه د بے انصاف نه وي الذين ها کسان اتینا مل کتابا چې ورکړې به موږ هغه ته کتاب يعرفونه اي پیجنی دا پیغمبر یا دا قران یا دا حکم د قبله ځانونه روان دي کوي په کارونو د خیرونو کې فاستبقوا الخيرات ځان روان دي کوي په کارونو د نیکو کې اينما تکونو کمزه کې چې ای تاسو یات بكم الله جميعا راب ولي تاسو الله ټول ټول میدان د محشر تراجم کی ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والوي ومن حيث خرجت او کوم دین چوزی ته فول نواړو وجهک مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وانه یقینا دا مخړو المسجد حرام تل الحق نو واړوئ مخونه خپل شطره طرف د دې مسجد حرام ته لالا یکونا دې د پاره چې نشي لناس دې خلق لره دې باطل پرست لره علیکم پتا سبحان اے مومنان حجتن سدلیل الا الذين مگر کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم دوینا نو ناسم خلاصي گئینا فلا تخشوهم نو یری گئی مدد وین وخشونی زمانو یری گئی وليتم نعمتي عليكم او دې لپاره چې پوره کم نعمت خپل علیکم بتاسو ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو لار عمومي کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې را لېګل مینه پتاسو کې پیغمبر منکم تاسو د جنسنا تاسو د نسب او د قام او قبیله نه یتلو علیکم آیاتنا للی پتاسو باندې آیاتونه زمونږه اذکرکم زه به رایاد کړم تاسو واشکروا لي شکریا ادا کوئ زما د انعاماتو احساناتو ولا تکفرون ناشکري مه کوئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړئ د الله نه په صبر سره او صلاة او په مسرا زیر ورکه محبوب صبرناکو تا الذین دا صبرناک هغه کسان دی دا اصابتهم مصیبتن کله چورسی کی دوی تس مصیبت قالو نوائی دوی انا لله یقینا مونږ د الله یو و انا الیه راجعون او یقینا مونږ دی الله ته واپس کیو اولائک دغه صفاتون وال مؤمنان ان الصفا بشک صفا ډیری والمروه او مروه من شعائر الله دی دا علامات د دین د الله نه فمن حج البيت ارغه چا چوک حج د بیت الله او اعتمر یا عمره وکا فلا جناح علیه نو نشته د سګنا په دوانی ایت وف بهما دا چې طواف کی د دواړو او په دې کې سعی وکي ومن تطوع خيرا او چا چې خوشاله سره کو خيرا سني کی فان الله بشک الله شاکرن شاکرن بدل ور کون کې علیم او په هره شاکر الله بدلی ورکي علیم او پوه دی ان الذين بشکا کسان یکتمون چي پټ ایمان زلنا من البینات هغه چې را لېږلي دي مونږه من البینات د واضح دلایل نه او د واضح مسلو د دین نه والهدا او د خبرو د هدایت نه من بعد ما پس داغنا بیناه للناس چې بیان کړی دي مونږه دا خلکو ته فل کتابه په کتاب کې اولائک دغه کسان یلعنهم الله الله په دوی باندې لعنت را لېږي ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دوی باندې تمام مخلوقات الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وست چې حق بن پټو واصلحوا او درست کل خپل عملونه وبينوا بيان کو خلق تداغه مسائل چې کوم تی پټ کړیو فولائک دغه کسان توب علیہم زب مهربانی کوم په دوی باندې توبه به قبول کم وان التواب الرحیم او زم ډیر توبه قبل انکه او مهربان ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافر دي و ماتو و مړ شوی وهم کفار او دای په حالت د کفر کی اولائک دا کسان علیهم پدوی باندې لعنت الله لعنت الله وی والملائکه د فرشتو والناس او د خلق اجمعین د ټولو خالدین فیا همیشه به دی په لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شي د دوی عذاب د جهنم ولا هم ينظرون الرحمن الرحیم چې دغه الله د عام مهربانو خاوند دی الرحیم او د خاص مهربانو خاوند دی خلق السماوات بیشک په پیدائش د اسمانونو کې ول ارض او د زمکو کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک اللتی او کشتی هغه تجری چروانی وی فل بحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فائدې د خلکو وما انزل الله او هغه چې را لېږي الله من السماء د بره طرف نه من ماء نوبونه فاحیا به الارض نو ژوندۍ کوي په دې سره ځمکه بعد موتها پس د وشوالي او د مرګ د دې ځمکې نه وبث فيها خوار کړي دی الله په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرونه چې هغه نیسی سیوا د الله نه اندادن ایصداران ایصداران نیولی او دا انداد نه مراد دی دی کې یا خود د یغه خدایان او معبودان دي یا غ دنیوي غلط مشران دي یحبونهم محبت ساتي د دوی سره که حب الله پشان د محبت د الله ومثل الذين كفروا د آیات کریمه دو مقصدونه یا معنا دا او مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافر دي چې کله دای د خپل خدایان د حاجتونو لپاره را مدد کوي یا آیات معنا دا وا دا یو داعی د دین مثال پیش کړي نبی علیہ السلام یا یو بل داعی چې دین طرف ترا بلل کړي نو دا نه منون کی کافران مشرکان دا سیدی لکه غوان ولسړی چې وی لیکن نه په مقصد نه پوي ودما وینا ولحم الخنزیر او غه د خنزیر وما واغه شی در باندې حرام کړي دی او هلا چې اواز پورته کړي شوی دی به پاغ شی باندې لغیر الله د پار د نږدې کد د غیر الله چې هغه اولیاء او د باباګانو د بوتانو د منوم نظرانا شکرانا منخت یو لسمره فمن از تر راغ سوک چې محتاج کړي شو په لګه کې یعنی پاک بن کی دای د گناهونو نه یا ولا یزکیهم الله د دوی سنا نه بیانې دای صفت نه بیانې لکه مخکې در لتیر شول د باز بندگانو صفات بیان کړو چې اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا الله د باز صفاتونه بیانول نو یو معنی دا ولا یزکیهم الله بده دای صفت بیان نکی ذالک اشاره و دی ټولو ته یعنی دا د اور په خېټه کې چول دا الله چې ور سره خبرې نه کوي دارنګ الله به پاکي نه ذالک دا بان الله په دې سبب چې یقینا الله رب العزت نزل الكتاب را لګلې د کتاب بالحق د پاره د حق سرګندې دوه او کله وی دا د پخوانو کسی دی لیس البر الله وی ندت شنی کی دا ان تولو جوحکم دا چې واړوي تاسو مخونه خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولکن البر لیکن خاوند نیکي من هغه سوق دی امن بالله چې ایمان وروړي د په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ رسته نه ایبانې والملائکه ایمان وروړي په فرشتو باندې چې دا د الله یو پاک او نورانی مخلوق دی والکتاب ایمان وروړي په تمام آسماني کتابونو باندې والنبیینا ایمان وروړي د پامبیا علیهم الصلاۃ والسلام وات المال ورکوي مال علی حبه سره محبت دې مالنا ذوی القربا خپل خپلوانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین او غریبانانو ته وابن السبیل او مسافر ته وسائلین او سوال کوونکو ته چې غیر زکات سوال کوي یا د خیر خیرات سوال کوي والموفون پرواله کوي بعهدهم په خپل وادو باندې اذا عاهدو کله چې دی وادو کی والصابرینا او دی صبرناک وی فل باسای په وخت د تکلیف د مال کې ودور راي او په وخت د تکلیف د بدن کې باساوي د مال غ تکلیف تا لکه لګ شو غریبی او فقر شو او دغه کسان هم دوی دی پرزګار هم دای په حقیقت کې متقیان دي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتبا فرض کړه شوی دی علیکم القصاص پتا سبانی بدلا غستل من اخیه د طرف درور د دنا رور نه مراد اغا ولی الدم ده اغا سوق چې دا اغا مقتول وارث وي یا من اخیه اخنا مراد اغا مقتول پخپل ده فمن اسوق عفی له چې معافی وکړي شي د تمن اخیه د طرف درور د دنا شیء نسسیز فتباع بالمعروف نو تابعداری وی پنه کی طریقې سره واداء ادا کول د دی دیت به ورسو د مقتول ته به احسان په خیسه طریقې و ادا ادا کول به د دی دیت الیه دغه وارثانو د مقتول ته به احسان په خیسه طریقې سره ذالک دا حکم مذکور تخفیف دا سانتیا د من ربکم استاسو د رب د طرفنا ورحمه او رحمت او مهربانی د الله فمن اعتدا چا چې زیاته او کو بعد ذالک پس د دینا صلح او کا معفیو کا او بیا زیاته کوي فله عذاب الیم نو دای د پاره به عذاب درناک ابتدا د اسلام کې دا حکم بیا منسوخ شوی فمن بدله هر هغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دین چې دا اورېدل او دا فانما اسمه علی الذین بیشک گناہ دې بدلول د وصیت پاک کسانو باندې وي یبدلونه چې غي دا وصیت بدلی ان الله بشک الله سميع عليم اوریدن کې دی او په هره فمن خافا هر هغه څوک چې یریدو ممو سند وصیت کوونکی نه جنفن چې دی به د حق خبره نه غلطی ته میلانو کی جنف معنا وا میلان کول او مراد تی ظلم فمن خاف غسوک یریدو مم موسند وصیت کون کی نجنفن د ظلمنا او اثمن یا د ګنانا فاصلح بینهم نو صلح او ک پمند دوی کی فلا اثم علیه نو نشته د ګنا په د باندې ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شی دی پتا سبانه روزی کما لک سرنګ کتب چې فرض کړی شی علی الذین پاکسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ او روزه نیول ولا تکلیف او روزه او خړه فعدت نو په دبانې بشمیر وی من ایام نو خر درز نورو د دې روزو قضایی به بیا راوګرځي چې کله سفر ختم شي او بیماری ختم شي وعلى الذين پاکسان باندې یتوقونه چې غي طاقت دروجي لري فدیتن فدیه دا طعام مسکین چې طعام د غریب دی دی آیات کې علما مختلف توجیهات کړي د صحیح روایت مطابق وای کله چې روزي ابتدا کې الله فرض کې نو پنیو او ننیو کې یو مسلمان ته اختیارو کچارو جنیوا او کچارو جننیوا او داغه په مقابله کې یو غریب ته او بعضی چې آیات منسوخ نه غني نو یې پکې دا توجیه کړي وعلى الذين پاکسان باندې یتوقونه وې دې کې لا نافیه مقدره وا چې غي د روزو نیو طاقت نه لري فدیتن فدیه دا طعام مسکین چې طعام د غریب دی فمن تطوع خیرن چا چې خوشحالي سره کو خیرن یو کار د نه کوي او تطوع وی یو زیاتی عمل ته د یو مسکین په ځای باندې دوه لورکل د دوه په ځای درې لورکل فهو خیر له نو دا ډېر غوروي د لپاره وان تصومو او دا چې روزو نسی تاسو خیر لکم ډېر غوره د تاسو د لپاره ان کنتم تعلمون کچریه تاسو پویدونکو شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چرا نازل کړي شوی دی پدی کې قرآن د قرآن د نزول ابتدا دا پر رمضان شریف کې شوی و او پر رمضان کې په ليله القدر کې شوی و یو معنا دا و انزل فيه القرآن چې په دې رمضان شریف کې قرآن نازل کړي شوی یعنی پشپه د ليله القدر کې قران نازل شوی یا میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چې را نازل کړي شوی د پشان د دې کې قرآن د دې فضیلت بیان کړي هدل للناس دا قرآن هدایت دې لپاره د خلکو فمن شهدا هر غسوک چې حاضر او موجود او مسافر نو منکم الشهر د تاسو نه پدې میاشت کې فلیسمه نو دې روزونی سی ومن کان مریض ان اور غسوک چې بیمارو او علا سفرین یا او دې په سفر باندې فعدتن نو لازم نه پدبا نشمیر من ایام نو خر درز نورو قضای بیره ګرځي او زه د د دعاګانې قبلوم نو زی چې سل را بلم دې دین زما ومني کنه او الله ستر بلل کوي د دین طرف ته فلیستجیبوا لی نو دای دې قبول والو کی د دعوت زما چې کله زرا بلم لکه سرنګ دای مارا بلی او زه د دې دعاګانې قبلوم وليؤمنو بی او ایمان دې وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې د لار عمومي د خپل دنیا او د آخرت د مقصدونو لپاره او هل لکم حلال کړی شوی دی تاسو د پار لیله تسویام پشپد روزو کې عرفسو نزدېکت صحبت الی نسائکم د خپل بیانو سره یعنی صحبت کې هم بستری دی بیبي سره کې نو مقصد پکې دا کوي چې نیک اولاد به الله درکړي یا مان ما دا عبارت د محل نه وابتغوا ولټوي ما هغه محل كتب الله لكم چې الله حلال کړی دی تاسو لپاره کتبو په معنا د حلال والی شي کذالک دارنګ یبین الله او بیان الله تاسو ته آیاته احکامات خپل دارنګ بیان الله آیاته آیاتن خپل للناس خلق ته لعلهم یتقون دې لپاره چې ریزان د الله د مخالفت نه بچو ساتي من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ اهلا تپوس کویتان اے محبوب دا خلق په بار د دې میاشتو کې چې راولي وړی نو بیا غټه شي بیا رورو په کمی را روانه قل ورته واهیا دا میاشتې مواقیت للناس او قتل کیدا کافران حيث ثقفتموهم کوم ځای کې چې مومې دوی واخرجوهم او شړای دوی من حيث اخرجوکم د کوم ځای نه چې را شړلې تاسو یعنی د مکه معظمینا والفتنه او شرک د مشرکانو وشد من القتل ډیر لوی دی د قتلولو د دې مشرکانو نه په حرم شریف کې دای چې حرم شریف کې کم شرک کوي نو هغه ډیر لوی دی د دې کافر او مشرکانو د قتلولو نه په حرم شریف کې ولا تقاتلوهم جګړه مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام نږدې د مسجد حرام سره حتا تر دې پوري یقاتلوکم چې دای جګړه شروع کی تاسو سره فيه پدی مسجد حرام کی فین قاتلوکم کچری دای جنگ کولو تاو سره پدی مسجد حرام کی فقتلوهم نو وی وجنی کذالک جزاء الکافرین دارنګ سزا ده د کافرو فین انتهو کچری من شل دوی توبه وستا فان الله بشک الله غفور الرحیم د بخون کې او مهربان بالشهر الحرام په بدلی د میاشتې د حرمت کې دا یا په کې الف لام الشهر کې د جنس نو بیا دا وا شهر الحرام میاشتې د حرمت بالشهر الحرام په مقابله د میاشتې د حرمت کې دي والحرمات قصاص والحرمات قصاص نو تاسو هم زیاته او کوي عليه په زبانه به مثل ما اعتدى عليكم په مثل لاغ چې زیاته کړې په تاسو باندې واتقوا الله د الله نو یریږي وعلموا پوشي ان الله یقینا الله مع المتقين او صدقتن یا به خیرات کوي یعنی پشپګو مسکینانو باندې او نو سو کیا به قرباني کوي پیدا منتم کله چې پامن شي تاسو فمن تمتع هغه چا چې فائدہ غسته و بالعمره په عمره سره ال حج حج تا فمست سر من الهدی نو لازم نی پدوانه هغه چې وی آسان من الهدی د قربانینا فمن لم یجد چا چې نه مونږ قرباني او د قرباني وسو طاقت نو فصيام ثلاثه ايام روجي بني سدري ورزي في الحج فرض د حج کې وسبعه او روجي وي اذا رجعتم کله چې را واپس شي تاسو د حج نه خپل وطن نو تا تلک عشرتن کاملا دا لسرو جیری پورا ذالک دا حکم لمن دا غچا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی اهل لاغ حاضر المسجد الحرام حاضر او نږدې د مسجد حرام سره واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والده الحج حج اشهر معلومات دا میاشتي دی معلومي معلومي میاشتي چې شوال ذوالقعده او لس رجې د ذوالحجې دي فمن فرضوا هر غچا چې فرض او لازم کو پزان باندې فیهن الحج په دې میاشتو کې حج لازمی کې څنګه یعنی احرام او تړلو احرام یو تړلو فلا رفسا نو دی به نزدېکت نه کوي د خپلو بیبیانو سره ولا فسوقا او د نافرمانۍ کارونه به نه کوي ولا جدالا جګړې به نه کوي د مرګرو او د خادمانو سره فل حج پرزو د حج کې وما تفعلوا من خير اغه چو کوي تاسو د کم نیک عمل نه يعلمه الله نو الله پاغي باندې پوهي نشته ده پتا سو باندې اے مومنانو مسلمانانو ګنا ان تبتغو دا چې لټوي تاسو فضل من ربکم حلال مال د طرفه د خپل ربنا د حج په موسم کې حج نمخ کې ارستو تجارت کوي فیضا افضتم من عرفات کله چې را واپس شئ تاسو د عرفات مقام نه فذكر الله نو یادوي الله لره یعنی تلبیه وایي لا اله الا الله وایي دعاګانې کوي عند المشعر الحرام یعنی په مزدلفه کې نږدې مزدلفه سره یعنی په مزدلفه کې کله چې پوره کوي ادا کوي تاسو مناسک کوم غا افعال د حج فذكر الله یاد وی الله کا ذکرکم اباکم پشان دی یادول استاسو پلارانو خپل لرا او شد ذکر یا ډیر زیات په یادولو کی فمن الناس الله ای باز خلقنا من غسوق دی یقول شوای ربنا ای زمون ربا آتنا را کی مونږ ته په دنیا په دنیا کې وما له او نه وي د دوی د پاره فل اخرت په اخرت کې من خلاق صبر خاويسا ومنهم او بعض د دوی نه منا سوق دي یقول چوي ربنا ای زمون ربا آتنا راکی مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن توفیق د نیکو اعمالو وفي الاخره او په اخرت کې حسنتن بدلی د نیکو اعمالو وقنا بچو ساتي مونږه عذاب النار دا عذاب د اورنا اولائک دغه کسان کدا آتش دنیا غختو والدی او کدا دنیا و خیرت دواړو غختو والدی اولائک دغه کسان لهم دوی د پار نسویون حسابوی مما دا سن کسبو چې نه کما مال کړی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکې دی د سترګې رب په مقدار کې مخلوقات سره حساب به وکړي واذکر الله یاد وی الله فی ایام معدودات په هغه ورځو شمیر کړو شو کی دین هغه درې ورځې د ایام التشریق مراد دي او مراد تی هغه تکبیرونه دي فمن تعجل هغه چا چې تلوارو کفی یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نو نشته د ګناه په دوانی ومن تاخر او سوک چې رسو پاتې شو درې می ورځې تم ومن الناس الله وی بازی د خلقنا من هغه سوق دی يعجبک قوله چې تعجب کې چي تعالی ر قوله وی نا دا غوي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې په بار د کارونو د دنیا کې په بار د اسباب د معیشت کې والله لا يحب الفساد الله محبت نه ساتي د فساد سره و اذا قيل کل چويل شي دي فساديانو ته اتق الله د الله نه ويريګا اخذته العزت نو اونی سی دل عزت رونی سی دل راغ خپل عزت بل اسم په ګنا سرا خپل عزت ګنا کول مجبور کی فحسبه جهنم کافی دې د داسې کس د پاره جهنم ولبئس المهاد او خامخا بد دې دا جهنم فرش ومن الناس بعض د خلکو نه منع سوق دی یشری نفسه چې قربانای خپل ځان یشری نفسه یعنی یبیغ خرسی نو خرصول نه مراد دی کې قربانول کچره میلان مو کو د اسلام نه پور دن کې دوکي فان زللتم کچره تاسو او خویدای میلان مو کو د اسلام نه پور دن کې دوکي من بعد ما پس دا غنا جاءتکم البیناتو چراغلی دی تاسو توازه دلائل فعلمون پو شی ان الله یقینا الله رب العزت ومن يبدل هر هغه چا چې بدل کو نعمت الله نعمت د الله من بعد ما پس دا غن جاءته چې دا نعمت د تراغلی فإن الله بشک الله شدید العقاب سخ عذاب والده زوینا خیسته کړي شوی دی للذین دا کسانو د پاره کفرو چې کافر دی الحیات الدنیا ژوند دنیا د دنیا ژوند ورته ډېر خیسته ښکاری ويسخرون او دا کافران ټوکی کوي من الذين دا کسانو پورې امنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان اتقوا چې غیزان د شرک نه بچ کړي دي فوقهم د پاس ردی کافر و یوم القیامه پرز د قیامت والله يرزق والله رزق ورکي من یشا واغ چاله چې خوغشي بغیر حساب به حساب به کتابا بیاتی دنیوي رزق ملاو دی یا یو مانوي رزق دی چې غدا ته الله د دین او د ایمان او د قران تابعداري ده کان الناس امه واحده او خلق ډله یوا فبعث الله النبیین نورالی گلی والله رب العزت انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام اصل کې آیات کې عبارت کې حذف او تقدیر عبارت کې یعنی خلق دل یو د آدم علی السلام نه راواله تر لسو پیړو پورې نو اختلاف پکې راغی شرک پکې پیدا شو من بعد ما پس دا غنه جاءتهم البينات چراغلی دوی تواضح دلائل دا اختلاف یو لیکړو بغیم بینهم د وجه د بغض او د حسد او د کینین په خپل منځ کې فاد الله الذين امنوا نو هدایت کړو الله کسانو ته چې مؤمنانو لما اغه حق طرف ته اخت محسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه دا چوردن بشي جنت تا ولما یاتکم او ترو سپوری راغله بنی تاسو ته مثل الذین مثال او صفت دا کسانو خلو چې غي تیر شوی دی من قبلکم تاسو نه مخکي مستهم الباساو یسالونک تپوس کوي تا نه ماذا ينفقون سشهدای خرج کی او وی لګی قل ورته وایا ما انفقتم اغه چې تاسو کوم مال لګوي اغه چې تاسو کوم لګوي من خیر ان سمالنا فللوالدین نو په مور او پلار او لګوي نفلی خیرات ته او والدینو له ضرورت د نړمبه پایو لګاو ولقربین او په خپل خپلوانو باندې ول یتام او په یتیمانانو باندې والمساکین او په مسکینانو باندې وابن السبیل او په مسافر باندې وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو من خیر د سنې کملنا فإن الله به علیم والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نه لوی ګناه ده و اخراج اهله شړل د اهل د مسجد حرام چې نبی علیہ السلام او مؤمنانو منه د دې مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډېر لوی ګناه ده پنځ د الله باندې والفتنه او شرک اکبر ډیر لوی دی په ګناه کې من القتل لقتلنا ولا یزالون همیشوی دا کافرانو مشرکان یقاتلونکم چې جنگ به کوي تاسو سره حتا يردوکم تر دې چې واپس کی تاسو مؤمنانو عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعو کچری دې کافر وسو طاقت وی ومن يرتدد هرغه سوک چې واپس شو منکم تاسو نه ان دینه د خپل دیننا فیمت او مړ شو وهو کافر او حال دا چې وده کافر فولائک دغه کافران حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې و اولائک او دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي مستحق او اهل د اور دي هم فیها خالدون وی بدای پدې کې همیشه ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله د الله لار کې اولائک دا کسان یرجون رحمت الله دی امید او عقیده ساتي د الله د مهرباني او د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله دې بخون کې او مهربان یسالونک تپوس کوي تا نان الخمر په بار د شرابو کې والمیسر او د جواری کې قل ورتوا فیهما پدی دواړو سیزونو کې اسمن کبیرن گناه دلویا ومنافع للناس وقتی طور سره فائدې دي د پاره د خلکو و اثمهما گناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی د من نفعهما د فائدې دې دواړو نه ويسالونک تپوس کوي تا نه ماذا ينفقون سشه د اید الله په لار کې ولګي قل العفو ورته وای د خپل حاجتونو نه سیوای مال د الله په دین باندې ولګوي کذالک دارنګ یبین الله بیان الله لكم الآیات تاسو د پارا یاتنا لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ فی الدنیا په بار د دنیا او د دې د فناوالی کې والآخرت او په بار د آخرت او داغه د بقاوالی کې چې دنیا فانی دا او لګه دا نو دیر د سمر مال لګول ضرورت ته نو آخرت چې همیشه د غیل سمر ضرورت ته ويسالونک تپوس کای تا نان الیتاما په بار دی یتیمانانو کې قل ورته وایا اصلاح لهم اصلاح لهم کار د فائدې د دی یتیمانانو خیرون ډیر غوره دی اصلاح د دوی د پار ډیر غوره ده هغه کار چې پای کې د یتیم فائدې دا ډیر غوره دی وان تخالتوهم کچره تاسو د یتیمانان د ځانونو سره شریکان کول فاخوانکم نستاسو رونی ولو شاء الله وکد الله خو غشوي وي لاعنتکم نخامها تکلیف او مشقت کې به چولی وي تاسو او د یتیم شراکت به ورو بن کړو او چې بند نکو نو تاسو خیال ساتئ ان الله بیشک الله عزیز ذو رور ده حکیم او حکمت والده ولا تنكحوا المشركات ولا تنکه المشرکین پنکا مور کوي خپل زنانا مشرکانو سړو تا حتا یومنو تر دې چې دا مشرکان ایمان راړي توحید سنت کیسر ان خوشبو هاوس مدینه مسجد جانګیرا دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تیرا تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا عبد مومن خامخا غلام مومن خیر ډیر غره د مم مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چي تاسو لر مال او خایس او نسب د مشرک سړي اولائک دغه مشرکان سړي او دغه مشرکان زنانا د دې سرولې رشتہ الله منکا وی اولائک دغه کسان يدعون الى النار دیرابل کید اور طرف تا لانفسکم د خپلو ځانونو لپاره یا وقدمو وړاندې کوي صحیح نیت د خپل ځانونو لپاره د صحبت او د امبسترۍ په وخت کې کلمه وایي یا معنا مقصد علما او د آیات دا ذکر کړو یا نیت صحیح کا چې دې سره به الله پاک او صاف اولاد درکوي واتقوا الله د الله نو یریږي عالمو په شي انکم یقینا تاسو ملاقو د دې الله سره ملاقات وکوي وبشر المؤمنین او زیر ورکه اے محبوب مومنانو ته ولا تجعل الله مگر زوی الله رب العزت عرضه لایمانکم پردا او ډال د خپل قسمونو د پاره ان تبرو دا چې تاسو نیکی ونه کوي دا چې قسم مخره چې زنی کی ونه کوم وتتقو او دا چې تاسو تقوا او پرهیزګاری باندې اختیار وئ وتصلحو بین الناس او دا چې قسمونه مخره چې تاسو صلح ونه کوي پمند خلکو کې والله سميع عليم ولکن یاخذکم لیکن نسی الله تاسو بما کسبت قلوبکم پاغ قسمون باندې چې قصد او اراده کړی دا غي زړونو تاسو والله غفور حلیم الله دې ډېر بخون کې حلیم او صبرناک للذین پاردا کسانو یؤلون من نسائهم فإن الله غفور الرحیم نو بیشک الله دې بخون کې مهربان وان عظم الطلاق او کدی قصد او اراده کړو د طلاق فإن الله بیشک الله سمیع علیم اوریدن کې او په وره والمطلقات طلاق کړي شي زنانا يتربصنا انتظار وکي بأنفسهن فخلو زانون سره ثلاثه قرو د درې ځلې حیض راتلو د درې ځلې بیماری راتلو ولا يحل لهن او ندی حلال د دې زنانو د پاره یکتم نه دا چې پټ کی دوی ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن په خېټو د دوی کې اولاد دې یا اغوینه د بیماری ده نو نه بدای بیماری پټای نه با اولاد پټای ولهن او د دې زنانو د پاره حقونه شتا مثل الذي پشان د هغه علیهن چې په دې زنانو باندې لکه سرنګي حقونه د خاوندانو دي بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال د پاره د نارینو علیهن په دې زنانو باندې درجه زیادت د په حق کې فوقیت د اوچتواله والله عزیز حکیم الله دې غالب او حکمت والا الطلاق مرتان اغه طلاق چې داغه نفس خاون بیبي ته رجوع کول شي هغه وکړته دی یو ځل طلاق رجعي دی بیا طلاق رجعي دی فامساکن نیا خود دی دو طلاقونو نفس فامساکم بمعروفن چې فدیه کې ور کوي دا زنانه به غیلرا تلک حدود الله دا د الله حکمونه دي فلا تعتدوها د دین تجاوز مکوي اپلت ورته ری گئی ما ومن يتعد حدود الله ارغ چا چې تجاوز کو ورواوړي د الله د حکمونو نا فاولائک هم الظالمون نو دا کسان هم وی ظالمان فامسکوهن نو یا خوسا تی دی لره پر خپل نکاح کې به معروف منی کی طریقې مطابق او سرحوهن یا پریږي دی لره به معروف منی کی طریقې مطابق ولا تمسکوهن او مسا تی دی خذل رزرارن د پاره د zarar لتعتدو د پاره چې تاسو په زیاته وکړي اذا ترادو کله چې خوشاله وي دی بینوم په خپل منځ کې بالمعروف د نیکی طریقې مطابق ذالک دا حکم مذکورا یعذ به نصیحت کول شي په دې باندې من هغه چاته کان چې دیغه منکم نتاسنا یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله باندې او یوم الاخر او پر ورځ ذالکم دا حکم ازکا لکم لمن دا حکم دا غچا د پاره د اراده چې غیر عادل وي ايو تمر دعا چې هغه پوره کی مود مدد شو دو ور کولو دو کالو پر حق د دینه مخ کی کو والدین بچو د شودو نه کټکای په مشورې او مصلحت د بچی باندې نجایز ده وعلى المولود له پپلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک د دې زنانه وي وکسوتهن جامع د دوی وی بالمعروف د نیکی طریقې مطابق لا تکلف نفس تکلیف کې به نشي چولې او نفس الا وسعها مگر د د وسو طاقت مناسب لا تدوار والدته بولدها تو معنا غانې یا معلومه سی غوا یا مجهوله وا وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم نه په مثل لذي امام شافعي رحمت الله عليه فرمایي وارث څوک دی دا دا معشوم په خپل دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله عليه وایي دا پلار چې مرشي او دا بچي د چا په پرورش کې او هغه تدیر نږدې دی مراد ته وسوګ دی دا چې بل ځای کې د شودو طلب کوي د خپل اولاد د پاره بل څوک ولا شودو د پاره نیسي فلا جناح علیکم ننشته ګنا پتا سبحانه ذا سلمتم کله چې سپارای تاسو د شودو ورکون کو زنانو ته ما هغه مال هغه تنخوا آتیتم چې تاسو داغه د ورکول اراده لرلې دا بالمعروف د نیکی طریقې مطابق واتقوا الله دا الله نه اوریږي عالم په شی ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر پاو سبانه چې تاسو عمل کوئ لیدون کې والذین ها کسان یتوفون منکم چې وفات کړي شي تاسو نه دې کې ولا زینت مینت کپڑے د زینت اشیاء نه استعمالي او ولا ضرورت د کور نوزی دمنا فیضا بلغنا جلهن کله چورسیږي د نیټو خپل ته عدت ختم شي فلا جناح علیکم نو نشته ګنا پتا سبانه فيما پاس کې فالنا چې کوي دا زنانا فی انفسهن د زانو خپل سره بالمعروف د نیکی طریقې مطابق بل یې کې نکاح کول غواړي والله الله رب العزت بما پاسبانی تعملون خبير چې عمل کوي تاسو خبردار دی ولا جناح علیکم عدت کې دنه دنه نکاح تړل نشتا او که چاو تړل نو هغه پشان د عدم نکاح ده خو دې زنانه عدت کی اشارتن ولویل شي ولا جناح علیکم الله وی نشته د ګنا پتا سو باندې فیما پاس کی عرضتم به چې تاسو اشاره کوي پاغه سره من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نام او اکننتم یا پټ ساتي دلر فین فسکم پخپل زرونو کې علم الله الله تپتوا انکم یقینا تاسو ستذکرونهن زرد چرایا دوی بدا زنانه د نکاح کولو لپاره ولکن لا تواعدوهن لیکن وادی مکوی د دې سره سرن په پټوان نه الا ان تقولوا مگر دا چوي تاسو قول معروفا وینا نیکا ولا تعظموا بخون کې دی او صبرناک دی لا جناح علیکم نشته ګنا پتا سبانین طلقتم النساء کچره طلاق مور کو زنا نه ہوتا مالم تمسوهن تر سوچ تاسو لا لاس لګول نوی د دوی سرا او تفریضو لهن فریضه یا منوی فرض کړی دی د پارسم هر مقررول یعنی تشه نکاح شوی واده نه شوی مہر نه مقرر طلاق واقع شو ومتعوهن سفایده ور کوي دوی ته جوړه جامو ور کا سمر چې وس کی احسان وکا علی الموسع په مالدار باندې قدره اندازه مالدار ایدا غبوي وعلى المقتر په غریب باندې قدر هو اندازه د غریبۍ دا غوي متاع بالمعروف دا فائدہ ورکول دی جوړه جام ورکول دی دنی کی طریقې مطابق حقا دا خبر واجب او لازم ده علی المحسنین پنه کانو باندې وان طلقتموهن کچره طلاق مور کو دی خذوتا من قبل ان تمسوهن مخکې نه چلا ملاس ور سنن نه لګولې نه صحبت او هم بستری نه شوي غټه د نکاح چا خاون نه وان تعفو او دا چې معفو کوي تاسو خاوندانو اقرب دا ډېر نږدې د تقوا د پاره پرزګارای ولا تنسوا الفضل مې روي هغه احسان بینکم پخپل منس کې ان الله بشک الله رب العزت بما تاسوانه تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لذن کریم وصیتا لازواجهم وصیت وی د پاره د بیانو د دوی متاعن متاعن د فائدې ور کولو د خرچي ور کولو ال الحول تر یو کال پوری غیر اخراج ندوی دای شړلی شي فإن خرجنا کدی پخپل اوتی فلا جناح علیکم نشتر گنا پتا سبانه فیما پاغسکی فعلن چکیه دا زنان فی انفسهن نزخلو زانو نسرا من معروف دنیکی طریقی مطابق والله عزیز الله غالب دے الله زور ور دے حکیم و حکمت علی وللمطلقات د پاره د طلاق کړو شو زنانو متاع متاع متاع دا مانوا هغه خرچه د عدت وي یا متاعن دا مانا او متاعن جو جوړه جامه ورکول لی سفایده ورکول لی بالمعروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبره حق او لازم ده په پرزګارانو باندې کذالک دارنګ یبین الله فقال لهم الله نویلی دیتا اللہ رب العزت موتو مرشی ثم احیاهم دیرا جوندی کرو دوی ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خام خاخاون مہربانی دی علی الناس پا خلق باننی ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقون لا یشکرون دا اللہ دا نعمتون شکر نادا کئی وقاتلو فی سبیل الله جهاد کوي د الله په لار کې وعلمو په شی ان الله یقینا الله سمیع علیم اوریدن کې وو په من ذلذی سوق دی عکس یقرض الله چې قرض ور کې الله ته قرضا حسنا قرض خیستا الله په دین بمالو لګی یو مسلمان سره به قرض تعاون وکي فیضاعفه له د دوچند کې الله دا د لپاره اضعافا کثیره په دوچندو له ډیر سره والله یقبض و یبسط یا معنا خدا وا الله تنگوی رزق په باز خلق باندې و یبسط او فراخوی په باز باندې دا معنی یو معنی داوا والله یقبضو الله تنگوی رزق په باز بندگانو و یبسط او فراخوی په باز باندې یا دا معنی او علماء لیکلي والله یقبضو الله قبض کوي صدقات و یبسط او فراخ جزاء په دی ور کوي ویلیه ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کرشئی علم ترت گورنا الال ملئی اغا سردارانو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا اذ قالو کل چویلی دیل نبی لهم پیغمبر ته دی پیغمبر او اشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابعث لنا ملکا مقرر کم د پاره یو امیر یو بادشاہ نقاتل چې موږ جهاد کو فی سبیل الله الا الله لار کې قال ویلو دی پیغمبر ورته الاسیتم آیا نزی تاسو ان کتب کچر فرض کړی شو علیکم القتال پتا سو معنی جهاد الله تقاتلوا دا چې تاسو جهاد وونه کوي قالو نو ویلو دوی وما لنا سبی منگل را الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ به jihad نه کوو د الله لار کې وقد اخرجنا من دیارنا بیشک موږ را شړل شو د خپل کورونو نا و ابنائنا او د خپل زامنو نا ایران گرفتار کل زامنو کورونه روشړلو فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض کړی شو په دی باندې جهاد تولوا نو د یوړي دلو د جهاد کورونا الا قليلا منهم مگر لغون ته کسان د دوی نه چې جهاد کړو والله عليم بالظالمين الله پوه دې په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم ویلو دوی ته پیغمبر دوی ان الله بشک الله قد بعث لكم طالوت ملکا بشک مقرر کړو تاسو پر طالوت بادشاہ قالوا ویلو دوی ان يكون له الملك سرنګ بشید لربا شی علینا پمغه باندې ونحنو احق فی العلم په علم کې ول جسم او په جسم کې والله یوتی ملکه الله ورکوي بادشاہي خپل من یشا او چاله چې خو هشي والله واسع الله فراح رحمت والے علیم او فوهه وقال لهم نبيهم اولو دوی ته پیغمبر دوی ان آیت ملکه وبقیت مما او باقی پاتې شي وي مما دا سيزوننا ترک آل موسی چې پریخي وغلر قوم د موسی عليه السلام والو هارون او قوم د هارون عليه السلام تحمله الملائکه پور تکړه وي دي سندک لره فرشتو ان فی ذلک بشک پدی کی لآیت لکم خام خان نشانه د تاسو د پارا په بادشاہي طالوت ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت ارکل چې جدا شو طالوت رحم الله بالجنود د خپل لخر سرا قال ویلی طالوت ان الله بشک الله مبتلیکم بنهرن فلما جاوزه هو هر کله چې پوره شو د دې نهر نه دغه طالوت رحم الله والذین واکسان آمنوا معه چې مؤمنانو د سرا قالوا نویلو دوی لا طاقت لنا اليوم نشته د طاقت مونږ لره نن ورځ د جالوت د مقابله د جالوت و جنوده د لخر داغه وقتل وجل داود داود علیہ السلام جالوت جالوت لرا واتاه الله الملک ورکړو الله داود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه تعلیم ورکړو الله دی داود علیہ السلام ته مما لا عصی شاء او چخه شوی وا